يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين دویم باب د بنی اسرائیل په بحث کې هغه کې ته نعمتونه ذکر کړي او دعا عذابونه اے بنی اسرائیلو یاد کې نعمت زمان هغه نعمت انعمت علیکم چې ما کړ دې پتا سو باندې وانی فضلتکم علی العالمین او یاد کې خاص کر دا نعمت چې ما غوړه کړی تاسو په ټولو خلق باندې د دغه زمانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس او یریږي دا غیر وزي د سختینا چې فائدہ ورن کی او نفس مسلمان بل نفس کافر لرا شی انذرا ولا يقبل منها شفاعت انبا قبول کړي شي د دې نفس نه شفاعت ولا يؤخذ منها عدل انا بواست شي د دې نفس نه سعوز او بدلا اگر کدا ټول دنیاي سورۃ انعام کې راځي وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 70 نمبر آیات کې کدا ټول دنیا ورکی نو به نغستی شي ولا هم ينصرون ان بعد دې امداد وکړي شي دا تمهید او نعمتونه ذکر کوي اته اول نعمت نجات ته فرعون نه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او یاد کړئ چې جدا مې جدا جدا مې کو تاسو په وجه باندې غدریاب چې بحر قلزم وتوي نو تاسو مې خلاص کړئ د غرقیدونه واغرقنا لفرعون او غرق مونږه فرعونیان ټول وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو وتکاتو او بیا اونیو تاسو سخی لرا په عبادت سره پس د تلو د موسی علی السلام نه کوی تور ته وانتم ظالمون او تاسو ظالمان ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا مونږه معافی وکړه تاسو ته پس د دې دومره غټ ګنا نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو احسان ومنئ د الله دا دې لپاره چې تاسو سیده لار ومومئ او سلورم نعمت ذکر کړي قبول د توبه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ او یاد کړئ چې وی موسی علی السلام خپل قوم ته چې زما قومه بشکا تاسو ظلم کړی دی په خپل ځان نو سره نقصانم کړی د خپل ځان نو سره باتخاذکم العجلا چې نیولې تاسو خل را په عبادت سره فتوبو الی باریکم توبه با سه خپل پیدا کون کیتا فقتلوا انفسکم پس قتل کې خپل ځانونه ذالکم خیر لکم عند باریکم دا قتل ډیر فیدمن دی ستاسو د پاره پنځ دا پیدا کون کی ستاسو فتاب علیکم نو پس الله مهرباني وکړه پتا سبحان دی توبه قبول کړه انه هو التواب الرحیم او بیشک الله توبه قبلون کې او مهربان دی پنځم نعمت باس بعد الموت چې د مرګ نه پس مې بیا ژوند کړي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ او یاد کړئ چې ویلو تاسو یې موسی عليه السلام مونږ هرگز یقین نکوو ستا په خبره لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله تابعداري وکړئ دې ته موت د عقوبت ویل شي موت د اجل نه شپږم نعمت تذلیل الغمامه د وریه د سوره وذللنا علیکم الغمامه من سوره کړو په تاسو باندې د وریه وم نعمت وانزلنا علیکم المن والسلوى امون نازل کړیو په تاسو باندې یو قسم ترنجبین او مرغه مړزان کلو من طیبات ما رزقناکم اویلو مون تاسو ته چې خره صفا او سترا رزق چې تاسو لمه درکړې وما ظلمونا الله وی زمونږه هیڅ نقصان نه دی کړی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن شو دی خپل ځانونو سره نقصان کوونکی یو عذاب ذکر کړي په سبب د دا په سبب داغي چې نه فرمانی کوونکی اتم نعمت دا دی د یوې ګټې نه دولس چینې روانول وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ او یاد کړئ چې وبو غوښتي وي موسی عليه السلام د خپل قوم د پاره فقلنا اضرب بعصاك الحجر پس اوی مونږه چې وه په امسا خپل باندې یو ګټه چې وی والا فن فجرت من اوسنتا عشرت عینا پس روان شوی دا یوی ګټه نه دولس چینه قد علم كل اناس مشربهم او یقینا خپي جندل او هر یو قوم هر یو ډلې زید سکلو خپل وی مونږ دی تا کلو وشربو من رزق الله چې خره اوس کې د الله د رزق نه ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر زې پزمک کې فساد خورون کی هغه دویم عذاب ذکر کړي مخکې عذاب په سبب د سوء ادب سره او دا په سبب د ناشکره وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ او یاد کړئ چې ویلو تاسو یې موسی عليه السلام مونږه هرګه صبر نشو کولای په یو قسم خوراک باندې فدعو لنا ربک وبصلها او پیاز قال وی موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي ایا اخله تاسو هغه شی هو ادنا چې معمولی دی بالذي په بدل د هغه نعمت کې هو خیر چې ډیر بهتر دی چې منو سلوادي اهبتو مصرن وکانو یعتدون او بیا د حد نه اوړیدون کیو دا دویم باب ذکر شو اته نعمتونه او دو عذابونه تتمه ذکر کړي په ترغیب سره ټولو ته دا قاعده ده د الله طرف نه هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې او یوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عمل کی صالح په سنت پیغمبر فلهم اجرهم عند ربهم پس خاص د دې لپاره اجر د دې د خپل رب سره ولا خوف عليهم نبير پدی باندې پراتلون کی وخت کې ولا هم يحزنون انا به غم جن شي په تیر شي عمر پسې دریم باب ذکر کړي او باغی کې و خبره درې عیبونه د پخوانو ان اسرائیلو او سلور د موجوده وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد کړئ چې اغستې و مونږه وعده ستاسو نه ورفعنا فوقکم الطور او روچت کړو مونږ د پاسه ستاسو کوی تور غر خذو ما تیناکم وی مونږه چې واخلې هغه تورات چې درکړې د مونږ تاسو ته بقوتن په زور سره یا په عمل سره یقینا خپې جنې تاسو هغه کسان چې زیاتې کړو په تاسو کې په سبت پرز د خالی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين پس اوی مونږ دی تا چې شې شادوغان ذلیلہ دا دویم ذکر کوي عیب د دې هلی کول په ذبح د بقره کې وإذ قال موسى لقومه یاد کې چې ویل موسی علی السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم بشک الله امر کی تاسو ته ان تذبحوا بقره چې حلاله کوي او غوا قالو دعو لنا ربک یبین لنا ما هی وی بنی اسرائیلو چې ته سوالو کوم لا د خپل ربنا چې بیانو کې مونږ ته چې دا غوا څنګه ده قال وی موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله وای انها بقره چې بشک دا یو غوا ده لا فارضن نه بوډای ده ولا بکر او نه ځوان ده اوانم بین ذالک درمیانه ده په دې دواړو کې ففعلوا ما تؤمرون پس اوکه هغه کار چې تاسو ته امر کول شي قالو دعو لنا ربک اوی بنی اسرائیلو تو غواړو سوالو کوم له خپل ربنا یبین لنا چې بیانو کې مونږ ته ما لو نو چې څنګه د رنگ د دي قال او موسی علی السلام انه یقول بشک الله وای انها بقره دا یو غواده صفرا او تک زیړه ده فاقع لونها خالص د رنگ د دې د نور رنگونو نه تسر الناظرین خوشحالی لیدونکو لره قالو دعو لنا ربک اوی بنی اسرائیلو چې تسوالو کوم لا د خپل ربنا یبین لنا چې بیانو کې مونږ ته ما هي چې دا غواس قسم ده ان البقره تشابه علينا بشک دا غوا ګډه وډه شو په مونږ باندې وان مونږ چې یو ان شاء الله لمهتدون کچری الله غواړي مسلمه روغ موټه ده لا شیت فیها نشتر داغ پدې کې قالوا الان جئت بالحق او بنی اسرائیلو چې اوس دې راتلو کړو په پوره بیان فذبحوها نو غویا لاله کړه وما کادو یفعلون او تیار نو چې دا سکار کړي وي دریم عیب د پخوانو بنی اسرائیلو دم د موسی علی السلام په وخت کې و اذ قتلتم نفسا او یاد کړئ چې قتل کو تاسو یو سړی د مال د پاره فدارتم فیها جګړم واچو لپاره کې په یو بلم راړو چې دو قتل کړي د قتل کړي د دې لپاره چې پته ونه لګي والله مخرج ما کنتم تکتمون الله کار کون کې دې دا سو چې تاسو پټون کې وې فقل نضربوه ببعضها پس اوی مونږه چې وه دې مړی لرا په یو حصې دې غوا سره کذالک یحیی الله الموتى دغه سبا الله ژوند کوي مړی په قیامت کې او مخصصین چې د جنت داوا کوي سلور ډلې په دې موجوده او کې وقد كان فريق منهم او یقینا نشته دی یو ډله په دې يهودو کې يسمعون كلام الله چې اوري د الله کلام تورات ویږي په هم ثم يحرفونه بیا بدلی معنا داغي من بعد ما عقلوه پس داغي چې زدکړي وي وهم يعلمون او دی خپويږي سره د علم نه تحریف کوي زي مدله منافقان واذا لقوا الذين امنوا کله چې دا يهوديان یو ځای شي مؤمنانو سره اکشران داغي قالو آمنا نوای دی مؤمنانو ته چې مونږ ایمان راوړې دي وإذا خلا بعضهم إلى بعض او کله چې لار شي بعض یذینا چې دا کشران دی خپل بعض مشران سره قالو نوای دی تا دا مشران اتحدثونهم بما فتح الله عليكم آیا بیانوي تاسو د مؤمنانو ته ولی بیانوي تاسو مؤمنانو ته هغه خبرې د تورات او چې الله خولي تاسو ته ليحاجوکم به عند ربکم د دې لپاره چې دلیل اونیسی دا مؤمنان په تاسو باندې د دې خبرو عند ربکم د خپل رب مخه ته قیامت کې درې مډله انپړ ومنهم امیون او بعضی په يهودو کې انپړ دي لا يعلمون الكتاب د کتاب نه ندي خبر نه پويږي په کتاب باندې الا امانیه مگر صرف دروغ ارزوګانی وینهم الا یظنون او ندی دی مگر ګمان کوونکی وقالو وای دا يهوديان لن تمسن النار هرگز به نرسي مونږ ته اور د جهنم الا ايام معدوده مگر یو سور ورځې د شمار چې الله ته معلومې دي قل وتوایا اتخذتم عند الله عهدا اي تاسو اغست د الله نه داسې وعده فلن يخلف الله وعده چې اوس خلاف نه کې الا دا غي وعده نه چې توحید دی ام تقولون بلکې جوړوي تاسو علی الله په الله باندې ما لا تعلمون هغه خبرې چې نه پويږي بلا او رسیب تاسو تور د جهنم من کسبا سیئتن اغا چا چوک عمل د شرک وحاتت بی خطویته او راګیر کدل راغي ګناه خپل چې توبه ته سم نشو اولائک اصحاب النار دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون دی با په جهنم کې همیشه وي والذین آمنوا وعملوا الصالحات یو کسان چې ایمان راوړل په توحید سره عمل کړو صالح په سنت سره اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دي